خواهشات دي دو قسمه خواهشات نفسانی دي چې یو ته حقوق النفس وایي او بل ته حظوظ نفس وای حقوق د نفس دا څه شی ده او د دې تعریف څه ده او حظوظ نفس څه شی ده حقوق نفس دا هغه شیانو ته وایي چې د نفس او د انسان بقا په دنیا کې ژوندۍ پاتې کېدل هغه پر موقوف دي دا د نفس حق دی خوراک کول دا د نفس حق ده د نسل انساني د بقا د پاتې کېدلو د ژوندۍ دا حق ده خوراک بکې او سکاک بکې خوب کوي د خوب نه را پاسيږي حرکت پکې کینی به او حسب الضرورت خپل خواهش خواهش نفسانی خواهش جنسی به په حلال طریقې سره پوره کوي دا د نفس حقوق دي دا د نفس حقوق جائز دي روا دي بلکې په بعض اوقاتو کې د دې نفس د دې حقوق په ځای باندې راوړل دا فرض دي واجب دي او بیا کاغه حقوق نه پرکه بیا په حرامو کې مبتلا کیږي مثال په تور یو سړی ډیر وګیره د لوګي د وجې نه مړ کیږي اوس د مړی خړل ور باندې دا فرض دی واجب دی او که نه خوري دا په حرامو کې مبتلا شو بلکې دا قاتل د خپل نفس ول یو سړی ډیر تګی ده ډیر زیاته تندی ده او دا نه وبنسکم چې د نفس تزکیه مې وشي نه او بس کل ور باندې واجب دي ضروری دي فرض دي ځکه د انسان خپل نفس او دا شان ته د نور انسانان د نفس احیا ژوندۍ پاتې کېدل دا د شریعت یو حکم ده نو اوس کله ور باندې فرض دي او نفسل چې وینې سکر حرام کې مبتلا سو ګناه کاری وکړل قاتل خپل نفس ول دا شانته انسان خپل جنسی خواهش د فرکولو حلال طریقې سره موکستا او د خپل خواهشات نفسانیو نه لغونی هغه اعتدال نه اوختلی ده نو په حلال محل کې خپل خواهش پر کول دا فرض دي ځکه په دې خواهش پر کولو سره د انسان د حرام نه بچ کیږي د زنا نه بچ کیږي د بل یو حرام کار نه بچ کیږي د دې ته حقوق نفس وایي دا جایز دي او بعض اوقاتو کې پر کول فرض شي واجب شي پر خود حرام دي په خبره پوهیږي او که یو څوک د نفس دا حقوق نه پر کوي دې ته په اصطلاح شریعت کې رهبانیت وایي سید المحبوبین رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې رهبانيت نشته چې خوراک مکوا سکاک مکوا کلیوال فرید غر تلار شه خزه مکوا نه زمونږ د شریعت یو عجیب مزاج د عجیب طبیعت ده وی خدای ته برسېدل کې خلکو سره وکینی واده بکې خوراک پم کې سکاک پم کې د زندگی ضرورت به هم پر کې د الله معرفت به هم در تحصیلي خیر دا موضوع بیا تفصیلی لغونی نو حقوق النفس چې څوک نه پوره کوي د ته په اصطلاح شریعت کې رهبانيت وایي او لا سراسر تعلیمات د شریعت نه خلاف ده دا د نصاراو او د يهودو د هغه پیرانو د هغه د مولیانو دا طریقې کارو او موږ شریعت کې دانشته حقوق النفس او بل حظوظ النفس دي د نفس خوندونه لذتونه هغه خواهشات د نفس چې په هغه سره د انسان د نفس بقا نه راځي دا غي نه یو زیات شي وي او د انسان د دې نسل انساني بقام نه ور باندې راځي یو زیات شي وي اسی خوندونه لذتونه مزي دې ته حظوظ النفس وي او شریعت وي حظوظ النفس پرې دی دا مقصود نه ده بلکې خطرناک شی ده تاسو په ګناه کې مبتلا کی تاسو باندې الله او د الله د رسول په مخالفت کې واقع کی ځکه خو الله جل جلاله ارشاد فرمایي فاما من خاف مقام ربه څوک چې د دې خبرې نه یریږي چې خامخا به زه د الله په حضور کې درېږم خامخا به الله ما سره د خپل زندگی د خپل علم د خپل مال د خپل ځواني د خپل اوقات بنمانه خدای پاک پښتنه کوي نو د دې لازمي نتیجه دا ده چې ونه نفس عن الهوا بیا به دا خپل نفس د خواهشاتو نه بچ کوي د خوندونو نه بچکی د لزایز نه به بچکی او چې کله خوف خدا راغی او د هغه هغه کامله نتیجه مونږ ته په لاس باندې رااله چې د خواهشات نفسانه ونه محفوظ کولو نو الله جل جلاله په قران پاک کې په دې دنیا کې د انسانانو ته بشارت او زیر ورکړي فإن الجنة هي المأوى جنت ته د خلکو زید ورګرځېدل دا دو اصل مقر اصل زیر پاتې کېدلو جنت ته بلکې زه به درته وایم چا چې خپل خواهشاتو مخالفت وکړ ته په خدای باور وکړي د دنیا به مرته جنت کړي جنت کې سي اطمینان وکړي جنت کې اطمینان قلبي الله وی الله بذکر لا تطمئن القلوب قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو د تعلیماتو کې دوه خبرې تاسو مخ کې معاص کړو مونږ ته ښکاری او سرګندی یو هوا د هوا او بل هدا ده نو هوا همیشه د هدا مقابله کوي د هدا تعلق الله سره او د هوا تعلق شیطان سره او شیطان کوشش داله چې همیشه یو قسم نه قسم د انسان هغه د الله په مخالفت کې واقع کی او خپل مقابله د الله سره عدو الله د الله دشمن خپل مقابله تر سره کی نو د هوا نه مراد حظوظ نفس دی د نفس خواهشات دی د دې نه ځان بچ کول دا پرې خودل او دا د شریعت لوی مطالبه ده اوس دا خواهشات او دا هوا لزایز خوندونه د نفس د دې لپاره خودلو طریقې کار څه ده یو انسان او مؤمن ته کوم تدبیر کول پکار دی چې هغه همیشه د هوا په مخالفت کې واقع شي او د هدا په اتباع کې واقع شي د الله اتباع کی او د شیطان د مخ هغه مخالفت وکي د سره په دې لپاره څه تدبیر ده نو علماء التصوف د سلوک او طریقت علما د دې لپاره یو طریقې کار راوستل دي چې هغه ته ریاضت وای او مجاهده ورلوي مجاهده او ریاضت سلوي کوم ناجایز کارونه دي او کوم د ګناه ولا کارونه دي چې هغه ته لزایز او خوندونه د نفس وای خواهشات نفسانی ولا وای د هغه د پر خودلو د پاره بعضی جایز کارونه تر کول عادت جوړول چې ته مجاهده وای ګناهونه دي نجایز کارونه دي اوس دا به مونږ پرېږدو د دې به ترک کوو خو له دې نه مخکې مخکې په کار ده چې کوم هغه جایز او حلال څیزونه دي د هغو د پرېښودلو عادت جوړ کړو نو معلومه شوله چې مجاهده په خپله مقصود نه ده بلکې مجاهدې سره مقصود هغه خپل نفس مغلوب کول دي هغه نفس ته خپل کنټرول لاندې راوستل دي او کلم چې مجاهده کې ترقی کیږي بیا نفس اماره بالسوء دا بدل شي په نفس لوامه باندې چې بیا ترقی پکې کیږي بیا د نفس مطمئنه شي بیا الله بندگانو ته اعلان کوي فتقل فی عبادی زما بندگانو کې داخل شي دا به جنت لري فادخلي في عبادي وادخلي نو مقصود دا نه چې مجاهده دا بذات مقصود نه ده په دې سره خپل نفس مغلوب کول مقصود دي چا مغلوب شي نفس اماره بالسوء دا بدل په نفس لوامه او په نفس مطمئنه باندې شي استاد تابع شي دا الله د احکام تابع شي بلکې استاد د نفس د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر مطابقت ته د نفس فطرت وګرځي او دا نفس چې الله او د الله د رسول دشمن نه دی الله دوست وګرځي مجاهده په خپل مقصود نه نفس مغلوب کول باندې مقصود کلم چې ستا نفس مطمئنه شو لکه مجاهده پرې خیر فرق نه کوي دې لپاره اعظم مولانا رشید احمد غنگوهی رحم الله دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی نه ام مبارک فرمایي وی زمونږ د مجاهدی مثال د سیده لکه یو کاغذ وي ا د شتاو کې ته کاغذ خبر ته چې ما جب خو تر جزاکم الله درود شریف وي دا کاغذ ده دا ما د ستاو کړل دا مې د ستاو کنه اوس دا بیرته کلاو دا هر څومره چې د کوم بیا ورکږي بیا کوک شي چې بیا د سې کې بیا شي کوک شي اوس بنا کله شي کېږي چې الټه بیا د ستاو دا بل خیر ته تاو بیا باندې کوي سي د سي نو دوی فرمای زمونږ دا نفس کلم چې مونږ په حلال لار باندې روانو صراط مستقیم باندې روانو او د حرام نه بچو د ګناهونو نه بچو د دې لپاره مخکې نه مخکې څه جایز کارونه ترک هم د دې نفس عادت جوړېدل پکار دي بیا به نفس کوم ده سیده سیده حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ارشاد فرمایي سبحان الله او ترکنا تسعه اعشار الحلال خشيه الحرام ومنګه پلسو کې نه اسی حلال پرې خودل په لسو کې مو نه هیڅ حلال پرې خودل ولی خشیت الحرام د دې ویری د وجنه چې په حرامو کې مبتلا نشو کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک رسول الله مبارک فرمای الحلال بین حلال بالکل واضح او سرګند والحرام بین وبينهما مشتبهات من حال حول الحما او شک ان يقع فيه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی چې د چراغا غیر چا پیر ګرځي راګرځي قریب د چې پکې واقع وشي کنه نو د حرامو د پر خودلو د پاره د جایز پر خودلو د پاره مخکې نه مخکې پکار دا چې بعضی حلال کارونه هم مونږ پریږدو تاسو ته یو مثال کو عامه مشاهده ده یو طالب یو مسلمان او مؤمن سو پوری د لمانځه د جمع عادتي جوړېدای نشي تر سو پوری د عادتي د تحیت المسجد نه هغه جمع چې تکبیر اولا سره زمونږ طالبانو جمع نه چې ټول ورنه تیری دو صفه جمع تیری یاد نه نو دا مشاهده ده چې څو پورې یو مسلمان مؤمن طالب صوفي تبلیغي چې مسلمان وي څو پورې دا د جمع د المانزه او د تکبیر اولا فایبن جوړې دی نشي تر څو پر دی د تحیت المسجد فایبن نه ځکه تحیت المسجد چې ته فایبن نو مخکې به جمعه ته راځي که بنه راځي دوه رکعاتو دي خامخا به مخکې راځي او پنځه منټ او چې پنځه منټ مخکې راغلل نو اول سب کې به هم ځای درته میلاو شي او لمونځ به هم په جمع شي او تکبیر اولا سره به او حالانکه تحیت المسجد خالص نفر عبادت نه خپل خو که یو مسلمان او مؤمن په دین باندې تحیت المسجد کوي زمامون د جمع تکبیر اولا سره سی او موږ په جمع باندې وکم نو اوس دا تحیت المسجد عادت جوړول د مجاهده وای تر دې مجاهده یو طالب ده مسلمان ده مؤمن ده د عادت جوړوي د کمګوي د کمو خبرو کولو په دین اعتباري چې زه په ګناه کې مبتلا نشم د چا غیبت را نه ونشي د چا پسې هغه فسفوش تهمت ونه ویل شي دروغ کې واقع نشم او د کم ګوئی کوي کمی خبرې کوي دا مجاهده ده دا مجاهده ده اوس خبرې کول خو مباح دي خو تر خبرې کمی کې پرېږدي د دې لپاره چې په غیبت کې په دروغ کې په نورو ګناهونو د زوی په هغه اپتون کې مبتلا نشي په خو علماء تصوف علماء وبا ډیر زیات مشقتونه کول سخت مجاهده به کولې د هغه کتابونه وګوري د هغه حالات وګوري د هغه د مجاهدو اجمالی فهرست هغه څلور خبرې تر کوتو عام د مړی پر خودل کمول نه پر خودل تر کل منام پر خودل د خوب خو بینه کول امام ابو حنیفه رحم الله د ماسخوتن په اودس باندې سبا منځ وکاو ټول شپه به ویل عبادت وکاو حسن ابن عماره فرمایي امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد هغه امام ابو حنیفه رحم الله ډیر سکه لګ اثر روزه ونیول ډیر سکه هغه سخت مجاهدی کول نو ترک ده منام او ترک ترک الكلام سره خبرې نه کولې او ترک اختلاط مع الانام د خلکو سره به ملاویدل نه ملاقاتونه به نه کول ملاقاتی هم طالبان ملاقاتیان که دا اوس خبر اسانه ده ورته نه چې ټلیفون ورته وکی سال د خې جوړ ډیر خې دا ځینې پکې وایي د امن فضا ده بیا په موبایل کې لګیا یې الله عز وجل ذلک چې په خپل را لغوي سره بهر تقدیر نو نو په خوا بزرګانو مشایخو به ترک د اختلاط مال علام چا سره ملاقات نه کاو چا سره هم لیکن زمونږ د زمانه مجاهده خدای دې متأخرین صوفیانو سره خو کی چې موږ ته خبره اسانه کړل او په دې متأخرینو کې خاص کر حضرت حکیم الامت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمه الله هغه وی د دې وخت صوفیان او د دې سلوک او طریقت مسافر چې کوم دي دا دومره برداشت نشي کولای چې ترک ته طعام او کی ترک ته کلام او کی او ترک ته اختلاط مال انام او کی او ترک ته منام او دا نشي کولای حضرت وی په دې څلورو سيزونو کې مونږ ترک نشو کولای مونږه طاقتونه کمزوري دي البته تقلیل به کو کمو به ډیر مړی بنخرو لګ بخرو ډیر خو بنکو لګ بکو ډیر به خبرې نکو کمی بکو او دا شانته به د خلکو سره ډیر نه ملاوي ډیر بر خلکو سره نه ملاوي کم به ملاوي تفصیل درته کوم حضرت تنوی رحم الله فرمایي کوم دا اولنی دوا چې تقلیل الطعام ده او تقلیل المنام ده د دې صحیح پته نه لګيږي شیخ او مرشد ته هم د دې پته نه لګيږي چې په یو معلوم معیار باندې خپل مرید ته وایي چې دومره مړی خورا او دومره خوب کوه ځکه طبیعتونه مختلف دي نو فلهذا حضرت یو معیار لګولای دا هغه وایي چې دا مړی سړی خوري نو د مړی د خوړلو په ټیم کې یو وخت راځي سری په ذهن کې دا خبره راسي چې نور اخرم او کو نه خورم راځي کنه راځي طالبان وایي استاد موږ ته څه پته لکه کې موږ د خامه خزرو چې ته مړی ته متوجي شي نو یو ټیم راځي چې په هغه کې بیا سړی دا وایي چې نور اخرم کو نه خورم بس په دې ځای دی ودرئ دا د هر چا خپل طبیعت په دې ځای دی ودرئ بس دا په تقریر طعام کې راغی دا شان تقریر المنام از فرمای شپږ غنټه یا اته غنټه شب ورځ کې خوب کول بس دا په تقریر المنام کې راځي ولی کې اوس دې زمونږ دې وخت کې خلک کمزوري دي کدا سره خراب ونکي د دې په دې چې فائدہ ورته وسی جسمانی نقصان ورته ورسیږي صحت به خراب شي دا شانته که خوب نه کوي لیونی به شي نو شپږ ګنټې یا اته ګنټې خوب کول شپږ د بوډاګانو لپاره اته د نوجوانانو لپاره بس ډېر زیات خوب مه کوئ ستاسو په تقلیل المنام کې راشي مجاهده به مو پوره شي او د دې برکت به الله تاسو ګناهونه بچ کړي نجایز ګناهونه بچ شي د لذات د نفس نه بچ شي او نفس بالکل هغه صفاش البته دا ورستنې دوه خبرې چې دي تقلیل الكلام او تقلیل اختلاط مال انام دا دوه خبرې چې دي په دې کې به حضرت ډېر سختی کوله خامخا به طالب کمی خبرې کوي سالک به کمی خبرې کوي او کم به خلکو سره ملاوي او دا ډېر زیات رشاعت نه خرابېږي ښه د سر صحت نه خرابي کمی خبرې کول د سر صحت نه خرابي کم ملاوېدل د سر صحت نه خرابي کم ټلیفون کول موبایل باندې ملګرو سره خبرې کول په دې سره صحت نه خرابېږي الټه صحت ټکی امام ابو حنیفه رحم الله یو ګوتی او ګوتی هغه باندې یو مقوله لیکلی و وی قل خیره همیشه د خیر خبرې کوه و الا فصل که بیا د خیر خبرې نشي کولی نو بیا غلی سه چوپ شه چوپ شه غلی شه حضرت سفیان ثوری رحمه الله تعالی او تبارک هغه دوه قوله کړی هغه مبارک وای په اقلل من معرفه الناس اقلل من معرفه الناس او بل ځکه څه فرمای اکثر من معرفه الناس یو ځکه وای وې کم کا د خلکو سره معرفت او پیژندل او بل ځکه وای اکثر من معرفت الناس دې بظاهر تعرض ته کنه التوي معرفت کم کا او دې بل ځکه وای زیات کا اصل کې مطلب دا ده افرمایي چې عقل من معرفت الناس د ناس نه هغه خلک مراد دي چې هغه دی الله د شریعت نه د اسلام نه د عبادت نه غافل وي دا غو سره معرفت مکه ولا غو سره پیزنګلوي مکه وا او واکثر من معرفت الناس د دینه مراد اغنی خلق دي چې دا غو زندگی دی الله په عبادت باندې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په اتباع باندې خولي شوی ده خایسته ده هغه سره ډیر کینه ډیر کینه څومره چې ډېر صحبت پیدا شي دومره به ډېر ستا زباتین اصلاح وشي او صحبت د نیکانو دا ډېر ضروری ده زه یو مثال درکم یو سړی ده په دینن تاریخ باندې یو لک روپۍ مالک شو او دا یو لک روپۍ ورسره دی دی بل کال چې دغه ورځ راځي له دې ورځ نه یو ورځ مخکې لس لک روپۍ ورسره پیدا شول نو ټولې څو شولې یو لس لک روپۍ شولې او شریعت وایي چې دا سړی به زکات یو لک نه پرې کوي زکات به د یو لس لکو پرې کوي او هلانکه شرط زکات ورکولو هغه په یو لوک کې پوره چې حولان د حول چې کال ور باندې تیر شوی ده او په یو لوک خو تقریبا یو شپه ورس کم او بیش تیر شوی ده دا ولی به وجه دا ده چې دا لس لکه دا یو لوک روپو په صحبت کې واقع شول دواړه د یو مالک مملوک شول نو د دې وجنه دا لس لکه روپې وای چې یو یو لکروفو په تاسو باندې الله عظیمه فریضه ادا کیږي چې زکات ته موږ محروم نسو دا شریعت حکم نه چې دام د صحبت او جنم محروم کوي د لس لکو زکات سره د یو لکو نه یو لسو زکات ورکړي نو صحبت د صلحاو د نیکانو پرې کې کثرت مطلوب ده نیکانو سره کېناستل دا غو سره صحبت کول دا غو اثر د پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي هم جلسا د اولیاء او بزرگان نیکان متقیان دا هر هم نشین دي لا یشقا جلیسهم چې دوه هم نشین بدبخت کیږي نه او د بدبختی په تکل لګي د مرګ په وخت کله ایمان سره اخرت ولاړې نو نیک بخت او کبه ایمان لاړې بدبخت نو دا بزرګان او اولیاء صلحا د هغه صحبت هغه د ایمان او د اخیری خاتمه چې په نیکبختی باندې انسان خاتمه راشي دا غیر لپاره ذریعہ ده د دې کانو صحبت ډیر ضروری ده او کې نستل پکاري خیر پرې به ان شاء الله چې بیا موقع و بحث کو خو لیکن ما تاسو خدمت کې عرض وکړ چې د فاسقانو فاجرانو سره د ملګرتیا په نیت سنیت ملګرتیا په نیت کینستل دا شران ټیک نه دي هغه څنګه غافل تابم غافل کی البته تور سره کینې چې داغه اصلاح وشي خدای چې ته اسلام مخ کې سوي د سینې چې د فسوار مل حق خبره ورنه جوړ شي چې تام سنا سي اصلاح سوي او بیا ور سره کینې د سینې چې تور واوړي خو دې کې خبره ضروری خبره ده ده یو سالک او طالب مسلمان مؤمن د یو فاسق او فاجر سره نه کینی دا غي صحبت کې نه کینی خدا به په زړه کې نه وی چې زه بد عمل نه شم او ما ته فسق او فجور را نشي که دغه نیتی د یو مسلمان د مؤمن د طالب او د سالک چې زه د بیکار ګناګار سره دیو جن کینم چې زه ګناګار نه سم زه کدو ګناګار دی دا تکبر ده بلکې عین تکبر ده خود پسندی ده ځان خدای تخکاریږي چې زه ډیر بزرګ یم او ډیر لوی سړی یم د دې فاسق او فاجر سره نه کینم دا تکبر ده او دا خود پسندی ده علما فرمای علما تصوف د دشي تقلیل اختلاط مال انام نه په بازار ګرځیدل افضل دی بهتر دی نه دا په دې نیت باندې لکه هغه فاسقان او فاجران سره نه کېنستل چې زه ګناه هغه نه سم فاسق او فاجر نه خاص سمیت په دی وی دا به وای چې زه ډیر ګناګار یم او زه ډیر بد عمل یم او زه ما زړه په هر قسمه بیماریانو باندې مبتلا ده د شنې چې د سره کینم او زما د بد عملی اثر د ته ورسیږي او زما د زړه د بیکاره کیفیت هغه د زړه ته ورسیږي په دې وجه نه ورسره کینم چې دی را خراب نشي نو خود پسندینه به هم معفو شي او مجاهده به هم پوره شي نو چې سړی د خلکو سره ډیر نه ملاويږي نو وخت به هم بچت شي او ورسره ورسره به د ډیرو ګناهونو نه چې کوم ده بچ شي الله جل جلاله دی موږ تاسو ټول بلکې ټول مسلمانان د خواهشات نفسانی او د حظوظ د نفس د معفوس کی خدای پاک دې زموږ نفسونه هغه نفوس مطمئنه او ګرځي او خدای پاک دې زموږ نفسونه د موږ د عقل او د روحاني هغه طاقتونو تابع وګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين